ويقول الانسان اذا ما مت دا تر دې پر یو باب برابر شو دویم باب شروع کیږي په دې دویم باب کې سړي اوس دک خلک چې کم د دې لغنه انکار کوي د دغه توحید د دین نه انکار کوي هغه ته زجر نه ور کوي دا غوي بد اعمال بد افعال بد اقوال ذکر کوي خو زجر نه ور کوي شپږ زواجر به ښه نو اول ار یو غزه فرګارو سره تخویف هم راځي نو اول د ور په انکار د قیامت دوی قیامت نه مني بیا به نو هغه سره بیا تخویف خپل بیا به زجر ورکی په سبان دی په دې خبره باندې چې دوی دنیا اخلي او په مقابله د قران کې نو هغه بس کوي پاغي باندې به زجر ورکی هغه پس بیا روح خپل تخویف بیا به دا هغه نه پس چې کوم دې زجر به په سبان دی چې دوی دغه کوي عزت حاصلې په سبان دی په شرک باندې چې مونږ ته په شرک باندې عزت مونږ حاصل کو سلورم زجر به ورکی چې دوی الہ د الله تعالی نه غیر چې کوم دین هغه نیولې دي د پاره د عزت پنځمه خبره دا ده چې زجر کوي په سبا او پنځم زجر باور کی په دې خبره باندې د شیطان تابعداري کوي نو شپږم زجر باور کی په دې خبره باندې چې دوی دا دعوه کوي چې الله تعالی لره ولد دی نو دا بشپک زواجری چې دا مشرکان دا خو دومره د ګندونو ډک دي او دوی راځي او د ځان نه دین جوړوي زمونږ خپل دین دی الله تعالی پر راکړي او تخویفات په دې مینس کې ورته خاصه شو و یقول الانسان وای دا انسان اذا ما مت دا ول انکار انکار کوي د قیامت نه اذا ما مت آیات ز مرشم لسوف اخرج حیا نو خامخا زب بیا را پاسول شم دا دا خو نه کوي لري خبره ده خو شوي دا د استفهام انکاری دی دا دا څنګه پښتنه کوي کنه کته زموږ بیا برا پاسما نه مړه دا څه خبره اولا یذکر الانسان الله به جواب ورکي اولا یذکر الانسان آیا دا انسان نه یادای ان خلقناه چې مونږ دې پیدا کړو من قبل مخکره دینا ولم یک شیئا او دې هیڅ شیم نه اوس خو دې بیا ما ډوکی بدی خوره بدی مخکې ته هیڅ نه وی هیڅ نه وی تاسو وی څه چارته پوښوي او تم را پیدا کړ دوباره دې سم را پیدا کوله نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول فوربک لنحشرنهم نو قسم می دی پر افسا باندې لنحشرنهم خامخارا جمع کو مونږ دوی و شیاطینا او هغه د دوی شیطانان ملګری ثم لنقدرنهم نو بیا به حاضر کو مونږ دوی لرا حول جهنم غیر چا پیر جهنم نا جسیان جسیان په ګوندو پوښوي په ګوندو باندې بلاسي غیر چا پیر ناسی گمراهی او د فساد نه موږ را وباسو اعصاهم فاعصاهم د ټول نغټ نافرمانه با والله وبستر او خو شي فاعصاهم بیا غي پس هغه بل نافرمانه بیا بس تلکو واعطاهم فاعطاهم سرکش او بیا داغه نه پس بل سرکش داغه نه لاندې سرکش فاذا اجتمعوا کله چې راجم شي طرحناهم في النار على الترتيب بیا به اور تم داسې په ترتیب غورځو نو څنګه به نقدم بالعذاب اولاهم فاولاهم بیا چې کم ډیر حقدار دی هغه اول ورغورځوي چې کم داغه نه پس هغه پس رست ورغورځوي الله وی دا ماته پتر دې پکې پیژنم چې کم یو دی و ان منکم الا واردها او نشتر تاسو نه یو تن الا واردها مگر داخلي دن کړه دی جهنم ته ها کان علی ربک حتما مقضیه ددا فیصله ددا فیصله علی ربک فرفتا باندې حتما مقضیه ضروری خبره فیصله کړي شوی حتما حتمی دا فیصله ضروری دا او مقضیا فیصله کړی شوی فیصله الله دا ما کړی اوس دلته کې دا کړی باندې لک کلام کوم و ان منکم الا واردها نشته تاسو نه مگر خامخا به جهنم ته داخليږي موږ تاسو ټول به داخليږو دې تحلت القسم په حدیث کې وایي الله قسم خورلې ور داخليږي اوس پسر کې نو بعد خوې دا خطاب کافر ته بس بیا اخلاق شواغي ورځي دویم دا دی و ان منکم الا واردها دا ورود چې دا په دوه قسمه دی یو د سیاحت د پاره د فعل د پاره او یو د عذاب په تور باندې دی نو مسلمانان به ورته د فعل د پاره چې ورته جهنم کې وګوري ورته کافر څنګه نو ورته په څنګه پاتې پروت دی دا بلار چې ته بچا کر لګی پوه شوې نو دا الته د دې لپاره ورغلی دی او نو او کافر چې هغه به تور عذاب ورغلی دی دویم درېمه خبره دا ده و ان منکم الا واردها ورود د هغه په ملا باندې تیریدل دي نو هغه صراط خو د جهنم په ملا باندې ده کنه په هغه باندې بلا ټول سکی هغه باندې به هر سړی تیریږي هغه کې څوک بچ کیدون کې نشته ده دا ورود خامخه داخلي دوه ته نه وای تیریدل دي په هغه باندې لکه سورته قصص کې براشي ولما ورد ما مدین هر کله چې موسی علی السلام ورغه وبود مدین تن ور داخل شوی ورته نو ښا هلته کوی خواته ورغه نو دغه دغه دی نو دا دا درې توجیهګانی پکې کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجي الذين اتقوا بیا موږ بچ کو کسان چې تقوا یې کړی دا بشارت ته و نظر الظالمین بیا تخویف شو او پرې بګد موږ ظالمان فیا په دې جهنم کې جسیان پراتو د یو پکې الته پراتی په ګوندو باندې وای و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات دا اوس بل زجر ور کوي ولکه دا مشرکان چې په دې قران ډیر بیا بد لګي نو دا هغه دغه بیانې و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات کله چې لسته چې په دوی باندې آیاتونه زمونږ واضحه نو قال الذين كفروا یا کسان چې کافران دي للذین آمنوا آ کسان چې مؤمنان دي وای ایو الفریقین خیر مقاما پوجوي هي من چې مې ګویم تنبوري من چې مې ګویم هغه قصه ده چې هغه ورته قران بیان دی او ته سوې وای ایل فریقین خیر مقاما کم یو په دوړ ډلو کې په مونږ کې خدای والا دی زما خبر نه ده کستا خبر نه پوجوي و احسن ندیا او کم یو خدای په اعتبار د مجلس سره د ما وګوره دومره غټه ټپ ډره ټپله ده او تاسو دې مړه خوا پړه کراغله ما ته قران وای دا خبره ته شروع کی الله وای وکم اهلکنا قبلهم څومره می هلاک کړی دي مخکې دینه من قرن د پیړونه هم احسن اساسا هغه خو په اعتبار د سامان د دنیا سره ورئیان او په اعتبار د شکل سره شکلونه هم تاسو نه خېستو او مالونه مسره ډیرو یا ورئین په اعتبار د لیدو د مجلس سره مجلس می تاسو نه غټ غټو قل نو ورته وای من کان فی الضلالته هغه څوک چې په گمراهی کې وی فلیمدد له الرحمن مدا نو مهلت دی ورکی ورته رحمان مدن مهلت ورکول اے مهلت دی ورکی الله مهلت مطلب زو ته مهلت ورکوم خبر ده انشاء الله خو مان خبر سره حتا تر دې پورې اداره او ما یعدون کله چې دوی اوویني هغه عذاب کله چې دوی اوویني ما یعدون هغه چې دوی سره وعده کولې چې قیامت راشي کله چې دوی اوویني ما یعدون چې دوی سره وعده کولې چې څه شي اما العذاب و اما الساعه د دوه څه وعده سره کیږي یا د عذاب دنیوي و اما الساعه یا قیامت د اخروی فسيعلمون ذره دوی به پوه شي من هو شر مکانا سوق دے بد په اعتبار د زای سرا واضعف جندا او سوق کمزور دے په اعتبار د لخر بیا بدل لخر پته ولګی چې تواچ د ما داس لخر دی او د ما داس قوت ته الله وای ما ته بیا راشي به بدل ته پته لګی و یزيد الله الذين تدوا هدا خدا قران چې زیاتې هغه کسان لرا او الله تعالی زیاتې په دې باندې هغه کسان لرا تر چې هدایت پته شوی هدن هدایت چې لارې مندل راغی له نورم هدایت زیاتې والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کیدونکې الصالحات او نیک عملونه خیر عند ربک هغه غوړه دی په نس درفتا باندې ثوابن په اعتبار د بدلی سره و خیر او بهتر دی مرد دا په اعتبار د زائد ورګرځیدو هغه ډیر بهتر دی هغه ځای هغه خستلی افر ایت الذی کفر بیااتنا دریم زجر دی دریم زجر د زړه دی چې د ادعا کوي دعوه کوي چې زه عزتمند یم او د شرک په وجه باندې دعوه کوي چې ځکه زما خدایان شته زما د غږ سره مال بد عزت راکړي الله تعالی وی وو دې د شرک باندې د عزت دعوی کوي افرایت الذی آیا خبر را کما ترا کس کفاره چې کفر کړي به آیاتنا آیاتنا زمونږه وقال دی وی لا اوتینا خامہ خامہ تبراکه شي مالن مال و ولدا او اولاد دیرو زما ته ډیر مال او اولاد دي دا وی ته خباب لاړو او د دغه نه چکم دی د عاص نه دا وختو هغه خپل دغه څنګه وخته وی زما پتا باندې روپۍ دی هغه راکا هغه ورته وی وی نشته را سره زادي در کوم هغه ورته وی نه راکه قیامت کې به بیا سره او وینا لار شوی محمد صلی الله علیه وسلم سره وی هغه درا هغه هغه درا چې مان دی واخلي هغه ورته وی وی دا الله خو قیامت خو براشي کنه وی چې قیامت معنی کنه وی قیامت و بیا زما مال او اولاد دی جبر الالت درکم پوشی دا ته بدبخت وقال لا اوتین مالا و ولدا اطلع الغیب الله وی دې چې شالته بدما مال او اولاد ډیری کنه اطلع الغیب نو آیات دا خبر شوه دې په غیب باندې دته چې تا خطر راغله دې چې دې وی چې ما به الت ډیری ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا نیول دې رحمان سره عهدن وعده رحمان ذات و سره الله و سره وعده کړی دا چې اخرت کې به ډیر درکم د د هغه په وجه باندې دا خبره کوي یو معنا یا دار عامد تخذین در رحمان یا نیول در رحمان سره عادن وعده توحید د چې ته کلمه ویل د لاخو مسلمانانو لال تدیر وي د درس دې خوش مشترک ته څه خو نشته هیڅ نشته کلا کلا الله وی دا داوی نه دی پکار هر ګرد نه هر ګرد ته ته داسې نشته الله مال او اولاد وی دا کلا د پاره د رد راځي درې دیر شپې په قران کې راغلي خو شروع کیږي د 15 لسنه دی په هغه رد شروع کی مخکې نشته د هغې نه حجاج بن یوسف ته یو بوډۍ راغلی وه ورته یې ویې سم شه دا ظلمونه مه کوه ګنې خدای به دې داسې ورځ کړي لکه د لومبو پنځلس سپارونه چې کله ورځ کړي پوه شوې هغه ډېر خنځیر و هغه هغه ډېر تېز و که نه ډېر قابل و فورا په خپل ذهن کې پنځلس سپارې واړولې ښه او زیاتو مونږ دلر من العذاب د عذاب نه مدن زیاتول عذاب ورل زیاتو دل د عذاب به زیات مال او اولاد به نه زیات و نرسو او مونږ اخلو دنا ما یقول وغت دی وای د چې کم مال او اولاد دی هغه نه زواخلم و یاتینا او راضی به مونږ ته فردن تشتور یک یواز برا رواني الله وی التبو سره سنی دا دری زجرونه شو سلورم زجر په اتخاذ د الها باندې العزت ډېر خدایان د سره لپاره مشرک نسی چې دا مال عزت راکې دا مال برکت راکې دا مال مدد راکې الله وی واتخذو نو دوی نیولی من دون الله غیر دا الله نه الہتن خدایان لیکونو د دې لپاره چې شي لهم د دوی لپاره عزن عزت ورکون کی عزن عزت شي مطلب عزت ورکون کی شي سمدد کون کی شو برکت ور کون کی شي کلا الله وای ذات نه دا دا عزت نشي ور کوله سيكفرون بعبادتهم زرد چې هغه به انکار کوي د دوی د عبادت نه ويكونون او شی با دوی هغه عليهم د دوی په خلاف باندې ضدن ضد ضد هغه چې دوی وای دوی ضد دوی سوي دوی مدد برا کوي هغه به الته تعالی پر نور عذاب جوړ شي هغه به نور آزاد جوړ شي یا داسې دی سیکفرون حضرت دا مشرکان به بیا کفر کوي انکار به کوي د عبادتهم د عبادت تاوینا دا سورۃ انعام کې چې تیر شو وی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله مو خو تاسو سره شرک نه کړل به په قیامت کې دا وی الله به انکار به وکي و یکونون او شی باغ خدایان د دوی علیهم د دوی په خلاف باندې ضدن مخالف بیان ورکون کی هغه به مخالف بیان کی چې الله د شرکونه کول او ما وسره پدې کې داغه نو نو دغه او کی علم تر النار تلنا شیاطین پینزم زجر د خلق زکه تباشی چې دا خلق د شیطانانو تابعداری کوي علم تر ایت ګورنه النار تلنا شیاطین چې یقینا مونږ را را لیګو شیطانان نو الله خو نه را لیګی د رسولان خو نه دي نه مونږ را خوشی کو شیطانان تاسو به جامع کې ویلی کنه و ارسل هل عراق ولم یذدها ولم یشفق علی نغص الدخالی نو هغه ارسل هل عراق تل وی کنه چې هغه هغه خری پرې خو دی العراق پوه شو کنه پری خو دی خوشی کړی تزدحم ازدحامنا تک تا تری کو اعتراکن نو هغه شانت علم تر النار تل شیاطین آیا ګوری نه خلق آیا ته ګوری نه النار تل شیاطین چې مونږ را خوشی کو شیطانان پری دو خلق ته پری د سکی علی کافرین په کافرانو باندې تا اوزهم ازدا چرا کوټکای دوی لا پرا کوټ کولو اے دا سی کی کړه دا کافر د سره خود کیږي خله مسلمانانو خلاف باندې په دې شرک کې داخله کیږي فلا تعجل علیهم نو الله وی تلوار مکو په عذاب د دوی باندې انما نعد لهم عدا یقینا موږ دوی لره شمار شمارل اے دا ورځ ول اسمارو او راضی ما ترازی یوم نحشر المتقین هغه ورځ باندې دا بشارت ته هغه ورځ باندې چې موږ جمع کو متقیان خلق ال الرحمن الرحمن ذات تا وفدن په شکل د ملمنو دا وفد په شکل باندې سواره به رواني دی بلار شي ونسوق المجرمین او شړو به موږ مجرمان الی جهنم جهنم تا وردن په داسې حال کې چې پیدل بوي اے پیبل بوي پیدل بوي یو معنا یا وردن په داسې حال کې چې تګي بوي لکه سړی چې ګذر ته خوشی کنه نو داسې به او دی به خوشی کړی شي لا یملکون الشفاعه دی به اختیار نه لري شفاعت الا من مگر هغه څوک به لري اے کافر مشرک د شفاعت اختیار نه لري مگر هغه څوک به لري اتخذ عند الرحمن عهدا چې نیولی رحمان ذات سره وعده رحمان ذات سره وعده سره چې لا اله الا الله ویلی نو هغه لره به شفاعت وي نور د چا شفاعت نشته چې به سفارشونه کوي مشرک سره یا لا یملکون الشفاعت بعض وی دا اختیار د شفاعت په حق شکل مشغوله کې لمر ته ویلو کنه شافعی د مشغول مشغوله ده نو دا مشغوله په دغه باندې ده اختیار د شفاعت نشتره مطلب دا دی څوک بچا د شفاعت نشي کوله چاله به کوله چې مسلمان له مسلمان کوله به مسلمان شي کافر نشي کوله او کیږي به مسلمان له کافر له نه کیږي لا یملکون الشفاعت نو اختیار نه لري شفاعت الا من مگر دا هغه چا د پاره اتخذ عند الرحمن عهدا چې ونی رحمان ذات تروادا وقالو دی بوي دای بل زجر خش پغم زجر دوی سکی دوی رحمان ذات لره ولد ثابتای الله ته وی دا الله زوی دی وقال دوی وی اتخذ الرحمن نیول در رحمان ذات ولدن ولد لقد جئتم شیئا ادا یقینا تاسو راتل وکړل شیئا یو سیستا ادن چې هغه درون دی درون سیستا راتل وکړل دا خو ډیر درنه خبره ده خطرناک خبره تاسو وکړه تکاد السماوات ثم درنه ده الله وی نږدې له اسمانونه ندی مناسب رحمان ذات لرا ان یتخذ ولدا چې ونی سي ځان لرا ولد ولی ځکه چې هغه رحمان دی رحمان وای دی تا چې هغه کامل اختیارات مالکی نو هغه څه چې هغه ولد ځان لري سي ولد خدا هغه چای چې هغه کمزوري هغه محتاج احتیاجمن دی ان کل من فی السماوات والارض الله وای ندی دا ټول مګه ندی دا ټول پاس مانو ندی ټول هغه چې پاسمانونو کې هغه چې پزمو کې دي الا ات الرحمن مگر راتلون کې د رحمان ذات ته عبدن فعجزای سرا دا پورا د قیامت ټول عجز راځي دا پکې نشته چې یو پکې مشر جنت یې زویما نعوذ بالله من ذلک دا نشته لقد احصاهم وعدهم عدا الله ويقینا راګیر کړی الله تعالی دی آکسان چې ایمان راوړل دي او عمل کوي موافق د شرع سيجعل لهم الرحمن نو ضرورت یو بغیر د دې الرحمن ذات ودن مين پزړونو کې ودن یا یو مقام د جنت کې یا ودن یو بل سره مين شي خو شي نو هغه خلک سي تقوا دار خلک د مجاهد د مجاهد سره مين ها د صالح سره صالح سره مين د تبلیغي تبلیغي سره مين ځکه هغه مين الله تعالی زون ته وګرځي فإنما يسرناه بلسانك اوس ترغیب دی ال القرآن فإنما يسرناه بلسانك نو یقینا آسان کړ دې موږ دا قرآن په جبستا باندې لتبشر به المتقین دې پار ته زیر ورکه په دې سره متقیان ہوتا وتنذر به قوم اللدا او ته یې په دې سره قوم جګړه کوونکې وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ډیر مو هلاک کړو من قرن مخکې دوی نه من قرن پیړی هل تحس منهم من احد آیات ویني دا مخصوصه یعنی پستر بی ویني منهم د دوی نه من احد یوتن او تسمع لهم رکزا یا تا اور دا وی د پاره کشار د خپو د چا د خپو کش کدرې او هغه می داسې ورکړل الله وی دا دا هم داسې ورکړم چې د مال توحید نه انکار کوي سوره مریم په دې باندې ختم شو په سوره مریم کې تاسو دغه بیان کا عالم الغیب یو الله تعالی متصرف یو الله تعالی حاجت روا یو الله نو مدد د چا نه غواړه د یو الله نه عبادت د چا کوا د یو الله تعالی کوا دا د وو انبیاء علیهم السلام دینو دا ستاره سلف دینو او د خلف دین دا تبار دا پرېګ دا فرشتیم دا الله د امر محتاج هغه هم تصرف او قدرت نه لري دا هغه نه ورسته ته بیا وی چې خراشه دا کم خلک چې دا مسره نه مانی هغه خو ګندونه دي ګندونه د قران منکر دي د دنیا تابع دي د شیطانانو تابع دي رحمان لره د ولد دعوی کوي په شرک باندې ځان ته عزت ثابتې شرک کوي په دې باندې بابا دا ما مدد وکي الله تعالی وی دا سدی دا دالر کې دغه خلکو تابعداري مکوا په صورت کې ذکر شو د قصې زکریا علی السلام او د یحیی علی السلام نه صفات ذکر شو د عیسی علی السلام اته صفات ذکر شو دا امتیاز دا رنګ په صورت کې کوم دی ذکر د ادریس علی السلام د دې انبیاء علی السلام په کوم شکل باندې وشو دا پکې امتیاز د صورتو دا رنګ په اخر کې شپږ زواجر او د قیامت بعد احوال او احوال هغه کوم دی هغه د صورت سو د صورت امتیاز